دې ځای کې خیر دی د یو سوال جواب مو وکړو مختصر غونه بیا په جمهوریت خبره شروع کړو صحیح ده هغه سوال جواب دا دی چې وطنیت خو په امریات هم قایم وي کنه لکه اوس عربو کې څوره ملکونه و امریات ورکه وطنیت بیا ورکه قایم خو اصل کې وطنیت وطنیت اصل کې جمهوریت غوړي کنه او بیا امیریت هم بردش کوی خو څه دومره وی څه هغه امیریت سیکولر امیریت وی ملوکیت هم بردش کوی خو څه ملوکیت سیکولر ملوکیت وی مثلا کم از کم دی حد پورې خو سیکولر وی څه وطنیت منی د ملل متحده قوانین منی لکه سعودیه والا که د عربو نور امیران کوم وو دا بردش کړی وو کنه دیکتاتور څه ورته ویلی شی هغه کې د وطنیت دا شرط ده څه هغه سیکولر وی هغه وختی طور باندې بردش کوی څه یاره وطنیت ته نقصان ونه رسیږی که خامخا په جمهوریت باندې مسیر شي نو جمهوریت به څوک غواړي نه فعل حال څه دنیوي مفادو سره به ټکراو وي دې واجب نه به نه غواړي او نو اصل او وطنیت ته به نقصان رسیږي دې واجب نه هغه امریت هم برداشت کوي ملوکیت هم برداشت کوي خو څه دوم رئیس هغه سیکولر ملوکیت وي سیکولر امریت وي و هغه امیران او بچیان کوم دي هغه عقیدتا خو جمهوریت مني کنه خو عملا ورکه د سیکولرزم او د وطنیت فایده ورکې دلیل کې بینوي چې یاره دې ځای کې مو جمهوریت دې وجه نه نه قایم کوو څه مصلحات ته ورکې او مصلحات څه شي دي وطنیت او سیکولرزم ته عمومي فایده ده دي کې کله کله ځنه خلک یو شرعي حکم پرېږدي که نه اسلام کې هېڅ ته ورته چې دا خو ته شرعي حکم پرېښله هغه هېڅ یار دم د یو مصلحات په بنا پرېښله او چې کوم خلک په شریعت ډېر کلاک وي هغه د مصلحات ورته مفکوي نه نه نه نشته مصلحتونه ورکه مصلحتونه شریعت باندې عمل وکړه همدارنګه دا کوم بچیان دي او امیران دي امیران نه امیران امیر اصل کې ډیکټیټر دی دا کوم سیکولر دي نو دوی جمهوریت نه کله انحراف وکي نو په دې وجه نه کوي چې یاره د جمهوریت د شریعت خلاف په دې وجه کوي چې یاره دې کې مصلحت ته فایده ده سیکولریزم او وطنیت تور کې فایده ده نو دی وجه باندې هغه جمهوریت فی الحال نه نفیز کوي خو بیا څه کوم خال ډیر زیات کلاک وي په هغه د سیکولریزم لکه څنګه اوس مو د شریعت والا خلکو مثال درک نه غای چې نه بس نشته مصلحتونه که هر مصلحت وي بیا څه وکړه جمهوریت ته قائم کا همدې نه مسلمانانو ته عبرت خستل پکار دی چې یو کافر په خپل سیکولریزم او جمهوریت دومره کلاک وي هغه دې کې مصلحت نه مني بیا موږ څنګه موږ ته خو بیا بلا اولاده پکار چې په خپل شریعت کلاک شو کنه نو دا خبره ضروري وه دغه سوال جواب به ضروري و څه او بل د وطنیت هم به خپل نمونه دي ښه د یاد وساتو وطنیت خپل نمونه دي غاټ نوم د وطنیت ریاست و دولت دی ښه هم تور باندې خلک ریاست و دولت حکومت غوندې ګڼي الان که حکومت کوم وي هغه د ریاست و د دولت یو حصہ وي ریاست او دولت خو یوه مانا دی او حکومت د هغه یوه حصه وي، یوه اداره یې وي اصل کې ښه غټه اداره یې وي، مضبوطه اداره وي، قانون جوړوي خو حکومت د هغه یوه اداره وي، حکومت په معنی د ریاست او دولت نه دی حقیقت دې وجې نه اکثر موږ بیانونو کې دې خبرې نه احتراز کوو چې ویو چې مرتد حکومت یا کافر حکومت موږ چې کافر دولت. کافر ریاست داسې خبره کوي ښه ریاست نه ځکه یو تاسې نه چې څوک وي چې مثلا خالص د نواز شریف کوم حکومت دی او د هغه پارټي دی مسلم لیګ نون بس همدې تر دوی کافر و مرتد یی نه موږ مکمل ریاست ته چې هغه کې څوره ادارې دي یوه اداره ورکې دغه حکومت دی هغو ټولو ادارو ته موږ کافر یو دی وضاحت ته پر دا مو د ریاست او د دولت نوم یې اخلو په ځای د حکومت کله کله که د حکومت غوه شي هغه بس بیا اکثره منی انده وي څه کله د ریاست نوم واخیستلی شي د وطن نوم واخیستلی شي د دولت نوم واخیستلی شي دا درې واړه نومونه په یوې معنی دي دي د سیکولر اصطلاحاتو کې وطنیت اصل کې د ریاست او د دولت بنیادي قانون دی ما د دغو د سیکولر دولتونو نه ورنه مراد دي ښه د دولت الاسلام ورنه نه دی مراد صحیح دولت الاسلام به غنه جدا دی دې باندې سره پوه شول ان شاء الله اوس دویم رکن ته رسو څه ته جمهوریت جمهوریت دیموکراسي دیموکراسي معنا ده د عوامو حکومت عوامو څه حکومت یعنی د انسانانو حکومت دا خبره مورسته کوي چې انسانان نه د کوم انسانان مراد دي خو البته بنیادی خبره دا چې د انسانانو حکومت د انسانانو په ذریعه په انسانانو باندې د عوامو حکومت د عوامو په ذریعه په عوامو باندې پیګو دا د جمهوریت او د دیموکراسي ولا تعریف تعریف د کې اصل کې د سیکولر مذهب یو بنیادی عقیده ده چې هغه خامخا تاسو ذهن کې وساتو تردید لپاره دا خبره کله کله یو خبره ده سه سړی ته وړه غوندې ورته ولیدې شي ښه مثال په تور د سیکولر خلک چې کوم یی کنه یاره د عوامو په مرزي حکومت وي یا فلانه کار به د عوامو په مرزي وي او کله کله داسې وي چې زه غلام خو نه یم آزاد یم کنه دا خبره مو ته ولې سپکه لیدای شي یعنې دا خبره مو ته ولې وړه لیدای شي د دې یوه نفسیتي وجه ده نفسیتي وجه یې دا دی چې د مو اسلامي ماحول کې، اسلامي خلافت کې، اسلامي ماحول کې دا الفاظ استعمال شوي دي په یوې بلې معنی، لکه مثلا اسلامي خلافت کې، اسلامي ماحول کې، اسلامي معاشره کې دا الفاظ کله استعمالېدو چې مثلا زه غلام نه یم کنه زه ازاد یم، د دې دا معنی قطعا نه وه چې زه الله نه ازاد یم، زه اسلام نه ازاد یم، دا معنی خو یې نه وه کنه، معنی یې دا وه چې یاره زه د الله خو هسې غلام یم نور هر څه شي نه ازاد یم، حقیقي ازاد وي همدغه سړی چې هغه. د الله غلام وی نور هر شي نه ازاد وی حقيقي ازاد خو دغه وی کنه که نه وی چې کوم سړي ځان الله نه ازاد ک د یوه غلامي پرېخلله هغه بیا زر غلامیانې کوي ښه زر نه ډېرې کوي خو زر یو مثال دی ډیروالی مقصد دی علم اقبال یہی څه یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے هزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات دا یوه غلامی چې دا ته ډېره مشکله لیدای شي دا د الله والا غلامی خو د یوه غلامي تاسو زر غلامیانو نه خلاصوي ښه د الله غلامي نه کله خلاص شي بیا په زرونو خلکو غلام وي صحیح دی دا ممکن نه دی چې د الله غلامي نه څوک خلاص شي هغه بیا غلام نه شي خامخا غلام وي خو بس نشاب وي هغه نشه د واجه نه پويږي نه الله عزوجل په نبی صلی الله علیه وسلم باندې قسم خوري دخل نشي کیږي کنه انهم لفی سکرت نو مو ماحول کې دا الفاظ استعماليږي کنه خو دې خو معنا بل دی کنه یا مثلا مو ماحول کې دا خبره استعماليږي چې یاره په هر کار په مشوره په کار دی کنه چې یاره مشوره وي او بل دا خبره استعماليږي چې ياره د خلکو خوشالول پکار دي او خلکو سره ښه اخلاق پکار دي کنه او دا خلک کوم دي دا د الله عيال دی کنه د الله کورنۍ دی او د خلک خوشحال کوي الله ور سره خوشحاليږي د ټول الفاظ استعمال دي خو د یو خاص معنا دی کنه خاص معنا دی کنه نو مو باندې یو اثر دا کیږي ها د نوي کفري مذهب نه نخبري په واجه مو بنه يو اثار دا کيږي. څه که څوک د مو يو سيکولر سړی دغه الفاظ د مو په مخ کې استعمال کړي، مو کې خاص غيرت نه رڅي، جذبر کې نه رڅي، دا سړی مو ته د اسلام خلاف نه شي ليدلای ځکه څه الفاظ مغه استعمالوي خو معنی ورنه غل بله خلي مثلا يو سيکولر سړی کله يي ته زه ازاد يون دي معنی در زه الله او د الله دين نه ازاد يون نو دنه غټ کفر بل نشته ښه دنيا کې بس په همدي څه د چړه وربنه مارميک بنه تيره کې بس بله سزا دي دی نه خو دا خو دوره غټه ګناه ته نه شریدا کیدای شي چې د خود دیندارو مسلمانانو په مخ کې ته دا سړی مړوي هغه ته ته یې دماغ د خراب دي که څه مړوه خو خود مه چاپېړه هم ورنه که څه غلطه خبره خو یې نه ده کړې ولې څه الفاظ مغه دي څه کوم مو اسلامي دنیا کې استعمالیږي اسلامي ماحول کې په معنا نه دوی بل خلي همدارنګه چې دوی کله د عوامو مرزي خبره کوي د عوامو خوشالولو خبره کوي دا ټول د کفر خبره دي عوامو ته دوی د خدای خدای درجه ورکړي د حاکمیت اغ او ار یو حاکمیت نه څه نه څه حاکمیت خو انسان ته حاصل دی او انسان ته چې کوم د الله شریعت کې حاکمیت په حدودو کې حاصل دی هغه حاکمیت حق نه مو خلکو نه مغه مفهوم اخلي کنه هغه الفاظ نه د دوی عوامو ته انسانانو ته هغه حاکمیت ورکړی ته داغه حق خالص رب العالمین ته حاصل نو دی واجب نه مو باندې خاص داسې بد اثر نه کوي یعنی موته هغه کار داسې منکر نه شي لیدای چې موته غیرت ورمه راشي یا څه کنه یو وجه دا ډېر ډېر نقصانونه مو دي په واجه کړی دي چې مو دا سیکولریزم د کفري مذهب په تور نه لري پیژندل یو نقصان ورکه دا نهي عن المنکر خبره خو اسانه ده نهي عن المنکر به تکاوي خو منکر خو په جنې ته منکر ده که به ته دوره ساده شې کنه نو به خو نه یانه منکر پرې ته خالص د خپل ځان غو وکین د بهتر دي تدبر یو اثر مو باندې دا بیا ډیر غلط کیږي مو داغه تردید بیا نه کوخه او کافرو دغه شی اصل کې دغه الفاظ ورته ځکه خوښ کړی دي ها دا الفاظ ورته خوښ کړی دي چې الفاظ اسلامي دي دوی د خپل کفري قوانینو د پر استعمالوي. د الفاظو ډیر عجیبه جنګ روان دی تاسو ته پته نشته الفاظو کې دوی ډیر غټ رد او بدل کړی دی ښه او هغه سره مسلمانانو ته ډیر غټ غټ نقصانونه رسولي دي ډیر وړو وړو شینو سره ډیر وړوکی شی وي کنه وړوکی نقصان وي خو ته ورسوچ نه یې هغه ذریعه سره ته ډیر غټ غټ نقصانونه رسیږي څه خلک په دې وجه ته ورسوچ نه په هغه هر هغه ځای لیدل دی ښه هر هغه خالي ځای لیدل دی چې ته ورته ورسوچ نه مغه طرف نه ته نقصان رسولی یعنی ته اسلام ته ها نو دوی قصدا داسې الفاظ ورته اختیار کړي دي ښه بس خپل قوانینو ته د اسلامي الفاظ استعمال کړي دي یا اسلامي الفاظ یا داسې الفاظ هغه فطري تور باندې خلکو ورسره محبت او مثلا وطن وطن سره هر چا فطري محبت شته کنه قوم سره فطري محبت شته کنه څه د جماعت سره جماعت اصل کې اسلام کې خالص په دوه معنی یو په دې معنی دی چې مثلا د تا امام وي هغه امام لاندې کوم کوم جماعت وي هغه امامت صغرا وي او که امامت کبرا وي مثلا خلیفات لاندې جماعت یا د مسجد امام لاندې جماعت دویم جماعت هغه جماعت چې هغه هغه د اهل سنت او جماعت ولا عقیده وي بس د د نور کوم ګروپونه جماعتونه دي د ټول سیکولر غنره وتلې دي ښه د ګروپونو مرپونه مخکې نه اسلام د سیکولرانو اثر دی په خلکو د پارټیانو او حزبیانو نو هغه الفاظ دوی د اسلامي استعمالوي خپلو قوانینو لپاره استعمالوي بیا دغه قوانین په دوکې په دې دوکې تا باندې ومني څه اسلامي الفاظ څه هغه فطري الفاظ ته فطري طور سره محبت څه کله ته ومنې څه وخت تیر شي منلو نه بعد قدرتي د اجتماعي احکام دته یو شی دی چې هغه سره ته دنیوي مفاد تړلی کېږي ښه مثلا یو انفرادي او شخصي احکام دي ښه هغه سره دنیوي مفاد ډېر نه وي تړلي مثلا ته مونځ سره ډېر دنیوي مفاد نه لري تړلي دا یو شخصي او انفرادي عبادات دی یو لحاظ سره خو څه کوم اجتماعي احکام وي هغه سره دنیوي که هغه کفري اجتماعي احکام وي او که اسلامي اجتماعي احکام وي هغه سره ته د دنیوي مفاد تړلی کېږي څه وخت نه بعد نو څه کله هغه ته په دوکین در باندې چوکو مني ته سره خبر نه وې چې ما باندې کفر منلی دی نو ته بیا دنیوي مفاد ورسره وابسته شي نوال خو اسلامي دنیا کې داسې خال ډېر کم دي چې ته خبر کړي چې ته یو کفري مذهب اختیار کړی ده که څوک ته خبرولای شي ډار نه دنه خبروي ځکه خبر دی کې باندې تکفیري حکم خلک لګوي دا خارجي شوی دی او که بیا څوک خبر کړي و ته یقین وکړې ته وکړي خو بیا ته دومره دنیوي مفاد هغه سره وابسته شوی وي د ته جدا کېدل هغه نه مشکل وي بیا سلو زرو کسانو کې چې ته یو دوه کسان داسې پرهېزګاران راپورته شي چې هغه خپلو دنیوي مفادو ته لات ورکړي وي غورځوي او الله طرف ته متوجه شي هغو نه بې دوره کار نه جوړيږي نو معامله ته ټوله خرابه کې دي الفاظو په واجه نو دې واجه باندې د دې اصل معلومول په کار دي چې کوم سړی دغه الفاظ یې چې د کوم تاسو ته یاد کړل چې زه غلام نه یم غیر غیر دغه اصل واجه معلومه وا سړی معلومه وا چې دا د کوم ځای نه غږیږي ښه د کې کوم کوم کیسټ چولای شوی دی کوم هم ریکارډ ورکې چولای شوی دی صحیح دی اسلامي هم ریکارډ دی که سیکولر هم ریکارډ دی